دا د الله تقسیم دی چاله یو میراث ورکی او چاله بل ورکی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی او ورتوی حضرت زما د ارور دی تاسو هر وخت ناشتي او علم حاصلای حدیث زدکای آیاتونه زدکای د دنیا ټک کار نه کوي او زه لګیاي ما مهنت کوم مال دولت ګټم دا کوم دا کوم نبی علیہ الصلات والسلام وتړي راځي به جمله ویلا وته فرمایل لعلک ترزق به دا تعالی چې کوم لګ ډیر رزق ملاويږي شاید چې داوم د د پوجا ملاويږي نوم دا غبوی یحیا یحیا و تولی وی زکا یحیا معنا ژوند کون کې او دې سره با الله رب العالمین دین ژوند کوي لم نجعل له من قبل سمیا د دې ګرځولمګه دلرا مخې د دین امنامه قال كذلك قال ربك هو علي هين ویم دارنګي بیت ویلی دی ربستا دادی پما باندې آسان وقال خلقتك من قبل ولم تك شيئا تاګی سره ته می پیدا کړې ما کې د دینانو تس شي ستا نام او نشان نو ته می پیدا کړې نو دارنګي ستا بچیوم پیدا کول شم قال رب جلی آیا وی رب زما او گرزی مال رنخا قال آیا تو کا اللہ تو کلم الناس سلاس لیال سویا وی نخد دادا چی خبر بنکی خلق سرا دریو رزی برابر دلتوی دریو رزی او سوره ال عمران کې دا دل تدریش په ذکر کړي سوره ال عمران کې درې ورځې ذکر شوی معنا دا چې درې شپې او درې ورځې وخرج على قومه من المحراب راوتو په خپل قوم باندې د عبادت خانه نه فوهایلهم اشاره وکړه دایته سب یو بوګرتم واشیا چې باقی بیانوی دا الله سبا بیگا یا یا یا خود الكتاب بقوه او یا یا اونی سه کتاب په طاقت د عمل سره وادینا الحکم سبیا ورکړه موږ دلرا فیصله اور د وړو کوالی کې وحنان من لدنا مهربانو زموږ طرف نه و زکاتن او پاک باز وګوره زکریا علی السلام دا تیاو کالو بوډا دی بچی نشتا فریاد چاته کوي الله رب العالمین ته او بچی وګوره یحیی علی السلام اغم جڑا فریاد الله رب العالمین ته کوي واذکر فی الكتاب مریم دیم واقعات بی بی مریم روز مونږه مل فرشتہ فتمثل لا بشرن سویا نو متشکل شو دلرا انسان برابر جبريل امين دغه انسان په شکل کې رالو قالت اني اعوذ بالرحمن منك هغه وی یقینا ز پنا غړم پر رحمان ذات سرستان ان كنت تقیا اگر چیه ته متقی دا قید اتفاقی دی د دې دا مطلب نه دی کته متقی نه نو بیا خیر دی نه نه ان كنت تقیا اگر چیه ته متقی قال انما انا رسول ربک وی یقینا زما استاد درفستا لیا بلکی غلامن زکیه دې د پارا چې وبخم تعالی را غلامن زکیه الک باک بعضی بدبختا چې په قران نه پويږي نه یو ګره فرشته هم بچي ور کوي کنه وینا چې لا بلکی غلامن زکیه زه در له الک پاک در کوم وا بے وقوفا کده بچي ورکولې شوې نبي اولي وای انما انا رسول ربک زه استاد رب رسول یما واصل نو ورته وی چې ځان الله را لګلم کنه او په دې را لګلم الله فرمایي له بلک غلام زکیه قالت ان يكون لي غلام ایوه سرنګ بشي مال را لک ولم يمسسني بشر او نه مسکړې مال را انسان د دنیا قانون دا دی خزه او سړی خن دوار یو ځای شي نو داغه نه څه پیدا شي نو مال سوګرانی دې شوی نه دی او زنا او بدعملی مان نه کړي زما بچي څنګه پیدا کیږي لم یمسسنی بشر نه دې مسکړې مال ر انسان ولما کو بغیا او نه مزکنجره وکانه مرضیه او دې کانه مرضیه او وی بده پسندیده مطلب دا وکانه امر مقضیه او دې دا کار فیصله کړې شوی الله دې فیصله کړی دا فعملتو فانتبذت به مکانا قصویا جبريل امين رالو پکې پکې ووالو حمل واغستلو امام قرطبي دا ذکر کوي فجعل مخاذ الى جز النخله دراور لولو درد زی هغه مرد کجوری تا د بچی د پیدایش تکلیف رای وستلا د کجورو ویخه ته راوستا قال بیا لیتنی مت قبل هذا اوی هاي هاي افسوس دی مالرا اذا مړ شو ما مخه د دینا او كنت نسيا منسيا او وی زهره تیرا اي افسوس دا خو هغه کیا جایزو او یا اصل کې علما ذکر کوي چې کله به یو سړی باندې الزام لګي نو دا وخت دې مرګ وختې شي دیو جنا تفصیل کې ابن جزائی ذکر کوي وَيَتَمَنَّتِ الْمَوْتَ خَوْفًا مِنْ إِنْكَارِ قَوْمِهَا اشاره دی تا چې کا تکلیف در باندې راغې والله در باندې نعمت هم کړې کنه دا یاد وکنه او اصل کې دا ما تعالی تعلیم دی چې کله در باندې تکلیف راشي نو دا الله نعمتونه یادوا چې کته تکلیف راولي نو اولی را باندې نعمت هم کړی دی دیو جنا یو سالک وای اپنے اللہ سے شکوے کی مالو تو کرو اپنے اللہ سے شکوے کی مالو تو کرو غم دی ساتھی غم سے نکی رات دے دی کدا اللہ نو شکایت مالو نما بکڑوی یقینا ما روجه نیولې نظر منلې رحمان ذات له دروجي فلانو کلم الیوم انسیا زبا خبرې نه کوم نن ورځې د یو انسان سره په خوانو متونو کې د خبرو روجوم وا نو ما نظر منلې د روجي د خبرو زبا چا سره خبرې نه کوم او سوال دا دی چې ورته دا خبرې کوي انی نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا دا خبرې نه دي چې دا وته وایي ما روجنی ولې دا نظر مینی ولې ده دا هم خبرې دي کنه هغه یو درې مرګریو په موږ باندې ولاړو نو آیو څه خبرې وکړلې هغه دویمه ته وی لکه وی تا درې واړه په مانځه ولاړو هغه دویم مرګري وته وی لکه وی تا په موږ کې خبرې وکړې په موږ کې وته لګیا دی دا هغه خبرې وکړې نو چې تا وته وی چې په موږ کې د خبرې کې غوتام وکړې کنه دا غدرې مې شکر دی ما خو خبرې نه وکړې نو دا دا خبرې نه نوراوړلو عیسی علی السلام خپل قوم ته چې لاس کې اغستو دلرا حمل په معنا د لاس کې اغستو سره دی حمل اکوف په لاس کې راغستل او دا د اشعار د عربو کې راځي لکه ابن عقیل یو کتاب دی د الفیه شرح دا پای کې قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا دوی او بی بی مریم تا کی سرا تاراتلو کل بیوشی ناشنا یا اخت هارون اے خور دا هارون علیہ السلام یا خود دا رور نمو هارون او یا اغل موسی علیہ السلام رور مراد دے هارون علیہ السلام او دا ځکه وایي چې دا په پاک دامنۍ کې ډېر زیات مشهور وو. ما کان ابوک امرا سو ان نو پلار ستا سړی بد وما کانت امک بغیا نو مور ستا کنجرې نه دی پلار بد سړیو او نه دی مور زناګان کړي تاول وکړل واشارت الی نو اشاره کوي صالح السلام ته زما بنده د الله پښتانه وای وای د نر بچی جړا په زانګو کې معلومیږي عیسی علی السلام د اشاره وکړه مفسرین ذکر کوي و عیسی علی السلام غوته اوچا تکړه او چغه کړه انی عبد الله زدا الله باندې ما مخکې مور باندې تومت لګېدلې او دې دا نه وای چې زما مور زنا نه ده کړې نه دی هغه خپل خبره کوي کوم چې الله او ته زړه کې واچول قال انی عبد الله دی وای ز بنده د الله ما را کړې مال ر کتاب او ګرځي به مال ر پیغمبر دا ولې وای اشاره دیتا په دې سره دغه تهمت گئی معلما للخير د خیر خودون کې او ماوردی معنی کوي امرم بالمعروف ونهی عن المنکر د دې الله رب العالمین طرف زه د نه کې طرف دا ور کوم او دارنګ نه یعنی منکر بکوم خلق باندې بدونه منی کوم اوس تا خوخه ده کته منی او کنه خود عیسی علیہ السلام حقیقت هم دا دی ما کان لله یتخذ من ولدین ندی مناسب الله لرا چونی سی نائب سبحانه پاک دی الله د شریکانو نه اذا قضا امرن گل چې فیصلو کی دی او کار فإنما يقول له كن فيكون یقینا الله ویا غتا موجود شنه موجود شي او ما مخ ویلو مفسرین ذکر کوي چې دا کون تعبیر دې د اراده د الله نه حضرت علی رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام وی انی لاجد فیکا شباب نو مریم ز پتا کی د ابن مریم یعنی د عیسی علیہ السلام هغه خوشبوئی وینم ځکه چې دا هغه په باره کې خلک درې ډلې شيو یو هغه خلک چا چې عیسی علیه صلوات و سلام دا الله بنداو غنلو لکه مسلمانان دویم هغه خلک چې هغه د عیسی علیه السلام قتل روا وګڼلو او دریم هغه خلک چې هغه د عیسی علیه السلام د خدای توب درجې ته ورسولو دارنګ ستا په باره کې به هم خلک درې ډلې شي یو باغی چاغي بستا قتل رواو غني لکه عبدالرحمن ابن ملجم او داغه ملګری خوارج او دویم به هغه وي چې هغوی به یې د خدایتوب درجې ته ورسوي لکه شیعه روافض دریم به هغه وي چې هغوی به یې د الله مونږه میراث کړو زمکا سوک چې بدی باندې دي ویلینا یرجعون نو ما طرف ته واپس کړی شي الله وی اواز ګور په کتاب ابراهیم دمو ارته ابراهیم علی السلام وګوره د الله پیغمبر دی خو الله ته محتاج ابابا عبادت مکوا د شیطان یقینا شیطان نه را مان ذات لنا فرمان یا بتی سمرا خوګه خوب ابراهیم علیہ الصلات والسلام د مینې او د محبت الفاظ استعمالي یا بتی بابا جانا انی اخاف یمسک عذاب من الرحمن یا بچی زما د هرګز ما بیا د بینا استغفر لك ربي زردا چې بخنه بوغواړم زه تعالی را درب زمانہ نو دا بخنه وختل یا خو مطلب دا دی چې دا الله توحید بزوارم د الله پاک نستاره پاره چې تعالی الله رب العالمین د توحید عقیده نصیب کی یا استغفار مراد دی بخنه غواړم خدا وخت چې پته ورته نوا چې په دبانې مور جباریت لګېدلې او قران ذکر کوي فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه چې ورته پته ولګی دا چې د الله دشمن دی بیا ته نه بری شو انه کان بیا بیا یقینا د الله دې په ما مهربان واتذلکم ما تدون من دون الله او جدا کیم تاسو نه اوسه وما يعبدون من دون الله هغه چې دی عبادت کولو سوا د الله نه وابنا له اسحاق او يعقوب او بخلمغا دلر اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام یو ابراهيم عليه السلام دې جدا کړو د ځان نه الله رب العالمین ول دو بچی ورکړل او دواړه ول پیغمبرانو ګرځول اشاره دی تا چې یو گمراه تا لری کی د ځان نه پروا مکوا الله بدل خسته خلق پیدا کی او ته د الله توحید بیان کا ته د الله دین بیان کا ته حق بیان کا دا نه چې د مردارو خلکو د پاره دی د حق بیان پرې کوو یره که ما حق بیان کو نو دا حرام خواره دی به زمانه خپشي خپشي شي کنه کتا دې ځای نه وباسي الله رب العالمین بدل نور خلق پیدا کی او دای نه خبر پیدا کی دا سه خلق لبا الله رب العالمین تا اورسي چې دای سره بستا قدرې احترام وي ای بستا په قدر احترام باندې پويږي وکانا رسول النبی او دیو رسول پیغمبر واز کوم دلرا اخوا د کوی تورخینا کوی تور کی یاونه وا آی کی پانه د انګور په شکل کې وی داغه نو ته आवाज شو من جانب تور الایمان واذکر فی الكتاب اسماعیل پینځم واقعات اسماعیل علیہ السلام یاد کا په کتاب کې اسماعیل علیہ السلام یقینا دې رښتینه دوا دیو او دیو رسول پیغمبر د حکم کولو خپل الله را په منځو په زکات ورفعناه مکانا علیا او چت کړو موږ دلرام درجه او چته تا د دینه مراد څه دی بعض خلک دې ځای کې یو واقعیا ذکر کړي وای ادریس علیه الصلاۃ والسلام د ملک الموت سره یارانه جوړ کړه نو آخر دا چې وته ما ځان سره اسمانونو لبوزا زاغه وته بوزم دی خو په یو شرط ویسا وی واپس برازي ما سره دوته چې ټیک ده وکړه چې برلاړل نو دا سلورم اسمان ته چې راکو شو نو په دریم اسمان کې خپل پړې پرې خو دی وای چې راکو شو څلورم اسمان کې وته وی چې زمانہ خو برا پڼې پاتې شوې دي یا هغه وته وی چې تا ته خلار معلومه ده واپس لاړ شو ریوړه وی دې لاړو بروخه ته سموده تیر شو ملک الموت ورپسې بر ورغلو ورته څنګه چلې زجزو کنه بیا غخ په اړه میکړي هغه وی چې زه واپس نه ځم بیا ملک الموت ورته وای چې تا ما سره لوز کړي وعده دې کړي وا چې زه به واپس راځم وې دا ته وی چې ما وعده پوره کړې ده او زه تا سره یو ځل تلم دیم ځل خو زه په خپل راغلم او یوز برا دریم سلورم اسمان کې ناشته او جنتیان له کپڑے ګڼي یا ډیر افسوس خبره ده دا دوکي پیغمبرانو لنه ورتلې دا دوکي تعالی دا چلونه درځي دویم دا چې جنتیانو له کپڑے ګنډي نو دا نه بوله توړي دا جنتیانو له کپڑے ګنډي سړیا ځان نشرمول لاسه تفسیر بس دې چې څه تفسیر کې ویني نو دې به خامخا غوي او ما کې ما واقع ذکر کړو ملک صاحب کوړ نه ماري ملک سي دروغ نه وای دی وای تفسیر لیکلی دی بس به خامخا وې ما هر څه عجیب مل دی عجب دور دیدم دری پادشاهی که للو و پنجو هما شد سپاهی هر سړی مولا شو هر سړی قران ته کیناستو دا د قران درس داسې اسانو چې ته هر څه پکې وایا رتبه یا بسرا جمع کا او خلکو ته بیانوا صرف دا خلکو ته ښکارا کا چې زه خو د قران درس کولې شم ته به څه سړیا ستا درس به څه وي هغه خو خلک هم ړاند دي ګوري نه دې ته نه ګوري چې دا پس پوهیږي او که نه دله قرآن ورځي او که نه او بس چې یو دوه ټکي زده کړي او مخکې جمع کولی شي بس هغه ملا دی ورفعناه مکانا علیا په بیان او په خبره که څوک پوهیږي او کنه او بس جمع کولی شي بس دا مولا دی اولائک الذین انعم الله علیهم من النبیین یو سره په خپل په قران نه پويږي نو بل و په باندې څه پويږي یره وای د فلانی مولای سے په درس باندې نه پويږي نو چې په خپل به نه پويږي نو تا به څه پويږي غریب اولائک الذین انعم الله علیهم دا خو مجبور دي اې د قران د درس نه ځکه دا هغه نه مخکې د قران درس وی نو کده نه کوي نو بیا خلک ته مولا نه وای نو دغه مجبور دی د دیو جنې کوي غني پويږي نه یو سړی په خپل په قران نه پويږي نه هغه ببل شاګر بس په قران باندې پويږي پیغمبرانو په باره کې چې یو سړی وایي هغه مولا دی او خلک هم ړانده دي بس سړی نا سړی نه ګوري خو راشي او منبر باندې کېنوي نعم الله علی من النبیین دا کسانی چې الله انعام کړي بدی باندې د پیغمبرانو نه من ذریات آدم خوجه صدا د دې بنیادي وجه دا ده چې مسلمان سره د دین غم نشته، د عقیدې او د ایمان غم ورسره نشته، د خپل لمونځ غم هم ورسره نشته. دیو جن هغه چا پسې مونږ کوي چې هغه مشرک وي هغه مونږ کوي او سره دینا چا ګوري چا شرکیات او بدعات کوي او دا عقیده نه برابر نه وي او بیا هم کوي بیا هم داغه سپورټ کوي داغه مرګرتیا کوي نو د دیو جنا سکول او کالج یونیورسيټي کې چې کله ماشوم داخلي نو دې ګرځي پټول ملک هغه سکول هغه کالج هغه یونیورسيټي ګوري چې هغه خو خسته وي دا غي بلډینګ خسته وي دا غي سټاف او ټیچران خسته وي او خه کار کولای شي اول دا غي ریکارډ چیک کړي چیرې دې ماشوم سره خواري کوي او کنه بیا نه پیسو ته ګوري نه مال دولت ته ګوري په اعلی تعلیم خې پیسې ور کوي چې وسی دچا پرایویټ سکولونو کې داخله ای کالجونو نوستو کې او خه تعلیم په باندې کوي دا غیر لپاره خو ډیر تکړه دی او کوارته وای په بچی باندې چې د دینی علم حاصله ناول خو استاد وګوره چې دا ته کم سړی ته لګي کم از کم دومره خو سوچ پکار دی چې زه خپل بچي چاته کینوم نو سبا له دې په خپل سند کې دا ذکر کولی شي چې زما استاد مشرک وو یا زما استاد بدعتي وو دومره خو سوچ پکار دی کنه دا واقعیات منګړه دي کیسې و بیانې او دا وی مولا دې د قران درس کوي اولائک الذین انعم الله علیهم من النبیین دا کسان دي چې الله انعام کړی په دې باندې پیغمبرانو نه اذا تدلا علیم آیات الرحمن کله چې لستی شي په دی باندې آیاتونه درحمان ذات پریوزی سجده کوونکی او جړا کوونکی فخلف من بعدهم خلف نضاع الصلات پادشل رسول دین نه علی خلق یو دی خلف یو دی خلف دواړو کې فرق دی خلف چې کله په فتحې د لام سره راشي نو دا راځي په نیکانو خلکو کې مطلب یو نیک سړی وي او داغه نرستو نیک بچي پاتې شي دي ته وي خلف دویم د خلف په سکون د لام سره نو دا په بدو خلکو کې راځي پلار نیک سړی خدا هغه زوی هغه ګندای دا هغه زوی هغه مرداري نو دي ته وي خلف وتبعوا الشهوات تابعداري وکړه د شهواتي سيزونو مطلب دا الله رب العالمین وای ورستو خلقو کې نااله او ناکاره خلق پاتې شو لار بهترین عالمی د قران او سنت درسونه کړي خو بچو کې عالمان پیدا نشي بچی ناکاره شي نااله شي هغی گمراهی بس روان شي دنیا پرستی شروع کی او دارنګ شهواتی سيزونو بس روان شي د دین هغه کار د پلار هغه مشن هغه ضایع کی ډیر داسی لارانو ډیر خدمت کړي د دین په لحاظ سره او دای د پلار هغه مشن تباہ برباد کی او ډیر داسی اومي چې هغوی د پلار هغه مشن ډېر په مخکې باندې بوځي او یو په هغه کې زموږ استاد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهري صاحب حفظه الله تعالی چې هغه د جماعت اشاعت توحید و سنت د ټولي دنیا امیر دی هغه د پلار مشن ډیر په مخ کې باندې بوتلو لکه دا هغه د پلار په وخت کې زیات نه زیات زر یا لس زره کسان به شاګردان او نن داغه د بچیو زمونږ د استاد په درس کې په یو وخت باندې 40 45 هزار طالبان شریکي دا د پلار کار په مخ کې بوتل دي دارنګي داغه په دور کې جماعت او تنظیم دومره په ترقی باندې نو سمره چې نن دی الحمدلله د حضرت شیخ القرآن رحمه الله په دور کې داسې جلسې داسې پروګرامونه داسې اجتماعات نو سنجنن زموږ د استاد محترم په دور کې کیږي د پلار غمیشن آی په مخ کې باندې بوتلو هغه جماعت هغه ډیر په مخ باندې بوتلو او داسې هته ورسولو چې یا خو یو دور داسې و چې زمونږه د جماعت आवाज چانه اوریدو په میډیا باندې او نن خلک الحمدلله اخبارونو والا فخر محسوس کوي په دې چې شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری سے به خبره وکړي او هغه د خپل اخبار زینت جوړ کی ډیر داسي چای د پلار شن په مخ کې باندې بوزي او ډیر داسې ناکارومي چې هغه د پلار هغه کار تباہ برباد کی فسوفا یلقون غیا پلار دی خلق ها ډیر لوی لوی نسبتونه کوي و دې داغه ناجز شي دنیا پرسی فسوفا یلقون غیا زردا چې دایبا دنشي سخ مقام تا الا من تاب و امنا مگر هغه څوک من کان تقیا هغه څوک چې هغه وی ځان بچ کوونکی د شرک نه الله او چې شرک نه ځان ساتي زور له جنت ورکوما وما نتنزل الا بامر ربک د دې ځای نه دوی مېسه د صورت او بدی کې عاجزی د ملائکو ذکر کړي وما نتنزل الا بامر ربک او کتا قدم نشو کی خودی مونږه مگر په حکم درف صاحبانی جبرئیل امین سورج نور راغلی نبی علیہ السلام ته ولې نه راغلی هغه وته وی وما نتنزل الا بامر ربک مو کتا قدم نشو کی خودی مگر په حکم درف ستا باندې سچ مونږ ته الله وای مونږ هغه کو ځان نه هیڅ نشو کولای له ما بین ایدینا و ما خلفنا دی الله اختیار کړیا سا چې ما کې زمونږ نه دی او رسو زمونږ نه و ما بین ذالک هغه سچ میند دی کیږي و ما کان ربک الا واردها مگر تیرې دن کې دې په دې جهنم باندې معنا دا وارد په معنا د تیرې دن کې سره اے مطلب دا چې تاسو بټول تیرې گئے کوم وایدین او کوم مشرکین یې او یا وارد په معنا د دخول سره د خېستو په اعتبار د سامانونو وریا او په اعتبار د لیدو د نمایش ولوا پیغمبر امن کان فی ضلالا اغسول چاوی په گمراهی کې فل یمدد له الرحمن مند نو مولد ورکی دل الرحمن ذات مولد حتا اذا راو ما یودنا تر دې چې دی ویني هغه ایا تا لیدلې دا سړی چې کفر کړي زمون بیات نو وقال له تینا مال او ولدا او دی وی خام خراب کړي شي ما د مال اولاد ادلال غیبا ایا خبر دې بغیب باندې امي تخدا اند الرحمن ادا یا دی ولې درما دا سر لوز الله غیب علم دی ورته انما نعد لهم عدا یقینا موږ تیارې کو دای لره تیارې یوم ناشر المتقین الی الرحمن وفدا اورز چې موږ به جمع کو متقیان رحمان ذات لملمان ونسوق المجرمین الی جهنم وردا او بس مجرمان جهنم لتکی او ملائک باقی بیانې بسائل درب د دی باندې بخنه غواړي هغه چاله چې زمګه کې دي یعنی موحدین ولا دنیا کې موحدین موجود دي نو زکه به باندې نه راغورځي یعنی دا وختي را پریوتی وو دلته وای ان دا للرحمن ولدا الله وي دومره لوی خبره وکړه چې دی نیولې دی رحمان ذات لره نائب دویمه حصہ کې عاجزی د ملائکو وګوره ملائک ټول الله د دې محتاج اخر کې ترغیب ال قران اشاره دیتا چې کله شرک نه بچ کېدل غواړي نو دا الله توحید اومنا قران تکینا بغیر د قران نه بل لار نشتا سوره طه مکی سوره ده شلم نمبر دی په ترتیب د قران کې په د سوره مریم نه پینځه سلو ختم نه په نزول کې هم په د سوره مریم نه نازل شوی دی ربط او تعلق د دې صورت مخکې صورت سره په ګڼ وجوه باندې دی یو دا چې هر کله مخکې صورت کې د سورۃ الکهف نه یو مضمون را روانو سورۃ الکهف کې رد شرک کو نبی المغیب د مستفینو نه دا الله نه علاوه بل څوک په غیب نه پويږي نو سوره مریم کې نبی د تصرف د مستفین نه وکړه چې تصرف او اختیارات هم نشته نو سوره طه کې عجز المستفین ذکر کړي عاجزی د چړشو مخلوقاتو دیو جنا ور پسې وروړو نو دې صورت کې مقابله د موسی علی السلام ذکر کوي د بادشاہ سره دیو جنا ورپسې وروړو یا مخی صورت کې ویلو وذکر فی الكتاب موسی نو سوره طه کې د موسی علی السلام د واقع تشریح کوي دیو جنا ورپسې وروړو نورم غن وجودي داوه ده صورت ابتلو بالمصائب دغه چون شوی مخلوقات چې تاسو ورته را مدد شوایي دای باندې مصیبت اول کې خلاصه صورت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تسلیدا ما انزلنا عليك القرآن لتشقى او باغی باندې واقعه د موسی علیہ الصلات والسلام تفصیلا او بیا واقعه د آدم علیہ السلام ذکر کړي او ترغیب د قران طرف ته تخویف ذکر کړي هغه چاله چا چې قران کریم پرې خو دې طه طه حبشي جبا کې رجل ته وایي مطلب دا چې او رجولیت کې کامله پاس او قران بیان کا اصل خبره دا ده چې الله عالم بمراده قران می دل نه درالګلې لتشقا ځان په تکلیف کې واچي او تنشه د بیان د قران نه لکه نبی علیہ السلام حرس کولو په دې چې ټول خلک مسلمانان شي الا تذکرتا لمن یخشا مگر نصیحت دې د بار دا چا چې یری د الله نه هغه ته وای چې زړه کې پټ کې اخفا هغه ته وای چې پټ وی لیکن رسته اخکار کې سراغه ته وای چې بای کې راز وساتي او اخفا چې راز بګینی او پټ وی الله لا اله الا هو الله چې نشته حاجت روا مگر دغه الله دی بل حاجت روا نشته یا سکروټه د اورنا دې لپاره چې تاسو ګرم شئ او جزوت من النار دا ځکه چې یخنی شوی و لارم ته خطا شوی و مسعودی مروج الذهب کی ذکر کړي وای ا د موسی علی السلام طریقه داوا چې د سار به ګډي سره ولې او د شپې به مزل کولو دا د دې لپاره انبياله مسالم نهایت غیرتی خلقو د دې لپاره چې زما د خزي هغه پلوم سو کو نه ګوري ادب دار چې دا الله رب العالمین دربار تراله اوس بدا بوجو چته دیو جنوي هر کې عاشق شو دا گھر چې نازنین عالم است نازیو کې راس بار می باید کشید چې کله یو سړی عاشق شي ناغه بیا ډیر بوجونه اوچتای د الله په عشق کې رااله د الله دربار ته رااله پړې دی وباسا وانا اخترتک فسمع لما یوا او ما ورکړې ته فسمع لما یوا ورکی دا غسل را چې وای کولې شي تا ته ما پیغمبرې د پاره ورکړې حدیث کې راځي نبی له سلام فرمایي اذا اراد الله بقوم خيرا يفقه في الدين کله چې الله په یو قوم د خیر اراده وکي د قران او سنت کوی والا ورکی انني انا الله یقینا ذالایم لا اله الا انا فعبدني نشاجت را مگر صرف زیم هغه سبانی چې کوشش کړي دنیا کې مطلب دا چې دنیا کې عمل کړي دي نو قیامت کې ورته اجر ملو شي ولا يسدن غانا باندې کی تعالی را دمسلې توحید نام لا یؤمن بها سوګ ایمان نړی په دی باندې دده متوجه کولو د پاره لکه یو سړی توجه نه کوي ته ورته لکه دا تا سره سدي نو دې زرو ما سره سدي متوجه شي خبره تا قال یا سوای او موسی علی السلام یا سوای دا زمان سره او عوشو بیا علا غنمی دلته دا نه وای چې اضربو بی زکه یو دی حش یو دی ضرب ضرب دیتا وای چې یو سړی ونه ووی په کوتک باندې په لخت باندې او هغه زخمی شي نو مسله دا ده چې کله چاونی ته څوک نقصان ورسي نو دا نقصان رسونکي ضامن دي د هغې د ونې نه بوله ضمانت ورکي پیسې به ورکي دکای کی چینجی پیدا شي او هغه نقصان کوي دویم دویم دی حش حش دی ته وای چې ونه را سنډې پای ته نقصان نه رسی زګه دی وای چې واو شو بیا لا غنمی دارنګي موسی عليه السلام وای چې ګړو بيزو ته زه را سندوم حدیث کې راځي ما من نبی الا رال غنم او کما قال دا سی او پیغمبر نشتا چاگه گڑیو بیزی نی سراولی دا ولی دا زکا چې په ګړو کې نفرت وی ډیر زیات ګړباکسر چې ګړې روانې کړي نو یو سه په یو طرف تختی بل په بل طرف تختی او بل په بل طرف باندې تختی هر پیغمبر ګړې سره ولیدي دا د دې لپاره پیغمبر الله رب العالمین عادت کوي چې تب قوم له دعوت ورکې خلک به درنه تختی څوک به یو طرف تختی او څوک به بل طرف باندې تختی دا الله رب العالمین د مخکې نه عادت کوي د دې سره چې خلک بدر نه تختی هغه به پروا نه کوي او تبا پروا کوي تبا خلکو ته بیان کوي تندر پر وګورځي تبا خلکو ته بیان کوي دې لپاره چې خلک د قیامت منظر اومني او اغي دا لا توحید اومني واو شو بیا لا غنمی او زرا سندوم دی لرا علا غنمی زما اغړو تا ولی افیا مارب اخرى او مال دی پدې کې مار بوخرا فائدې نورې یو عالم خوب لیدو چې د قیامت ورځ ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته موسی علیہ السلام وای چې تا ویلو علما او امتی کم بیای بنی اسرائیل زما د امت عالمان هغه داسې دي لکه د انبیاء د بنی اسرائیل په شان وی رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایي چې آو ما ویلی دي او اته مې نه دی ویلی په ځای مې ویلی دي بیا نبی علیہ السلام ته وای یو عالم راوړا زه دا غنه یو څو ته پوښتنه کوم نبی علیہ السلام امام غزالی رحمه الله راوړي او موسی علیہ السلام دا غنه تفوس کوي امام غزالی رحمه الله دا یو تپوس لس جوابونه ورکی سوال یو کی جوابونه لس ورکی نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی چې ما او تا نه یو تپوس کړو یو سوال می کړو نو دا غي دا لس جوابونه دی ولې راکړل موسی علیہ الصلوۃ والسلام تا امام غزالی رحم الله وی تا نه چې الله یو تپوس کړو دې ساجه وی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې الله پاک زما محبوب زما الله سره مینا و او هر سړی دا کوشش کوي چې د خپل محبوب سره خبرې زیات کړي ما سره مینا کولا زکه می جوابونه زیات کړ امام غزالی رحم الله وتوي چې تم زما محبوبه کړه زوم تا سره مینا کوم زکه می تا سره خبرې زیات کړې موسی علی السلام چې بالکل صحیح دی چې ستاره امت عالمان زما د بن اسرائیل د انبیاء په شان دي وای مال ډېرې فائدې دي قال القيا يا موسى دلته الته د فرعون دربار دی د دشمن مقابله ده د دشمن په مقابله کې صعبان مبین یو لوی اجداد نه جوړ او دلته د چا دربار دی د الله رب العالمین د الله په دربار کې نری مارو اشاره دی دا چې د موحدینو په میاس کې د ملګرو په میاس کې ځان عاجز کا ځان کی کمزوري پیدا کا او د دشمن په مقابله کې لکه د اجدها بشان پروا مکوا قال خدا ولا تخف نو چې بار راوباسي نه دا به تک سپین بلیږي درنا پشان دا معجزه وا د پیغمبر لنوریاکا من آیاتنا الکبرى اذا بارا جو خیمون تعالی را د نخو زمولو ینا اذا بلا فرعون للا شفرعون دا یقینا د سرکشی کړي دا مورخین ذکر کوي چې موسی علیہ الصلات والسلام د لس شپو مزل په یو شپه کې کړو او خزه دې پاتې وا ناغه بیا پلار کر لاړه او دې بیا یې روا ځکه الله رب العالمین ورته اذهب زلاړ شه نو دا الله حکم نو بس بیا واپس راتلل نو موسی علی السلام سره دا الله د دین غمو دا الله د توحید غمو خزا بس پاتې شو او خزا هم په داسې حالت کې چې د ماشوم د پیدا کېدو حالتو په دشتو بیابان کې پرې خدا دا ولی پر خدا د الله د دین لپاره اوس چې مسلمان د قرآن درس لرا دا یره چې کور کې مې څوک شته دی پرانا ورځ باندې یریږي کور کې مې څوک شته دی دا ټولي بانی دی او شیطان مهنت دی راشه لګ موسی علی السلام ته وګوره چې دا الله د دین لپاره یې خزه په دشت او بیابان کې پرې خو دې دا ایسو ور سره نشتا او بیا لاړو د فرعون دربار کې سلويخ کالا د فرعون دربار کې مسله بیان کړې ده سار وختي په واتلو دروازه بلانو کلا شوی د فرعون د دربار چې موسی علی السلام په دروازه ولاړو او چې بدن نه ورغلو نو موسی علی السلام به توحید چغه والي اذا بلا فرعون انه طغى لا فرعون دا یقینا سرګشي کړي دا اوسم ځان ته مسلمان وي بهر سفر او خود نشي کوله د قران لپاره د الله د دین لپاره چې په خپل کلی کې واته قران بیانېږي دا علم مزګار نه دی او وړې وړې باندې کله مونږ راځي سوکو خوب راځي کله وای دا کله یو بانا او کله بل بانا الله له جواب ورکړي اتمام حجت پتا باندې شوی دی دا باندې دی ختمه ده چې الله مال خو چا قران نو بیان کړی تعالی خو قران بیان شیو او تاسو د قران لپاره وخت نه وو اذا بلا فرعون انه طغى اوسم ګورا په دې کلی کې په لارو کوڅو کې په دکانونو کې په بیٹکونو کې به خلک ناسي او غب شپ لګي فضول په وخت ضایع کوي د رمضان په دې بهترینه میاشت کې او څوک به یو غیبت کوي څوک به بل غیبت کوي څوک به لګیاي په فضولیاتو کې دا الله کتاب له ور سره وخت نشته اورز قیامت به الله له څه جواب ورکړي موسی علیہ الصلوۃ والسلام بیبي پرې خدا زکه دا الله حکم وو قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اوې موسی علی السلام اے رب زما رب اشرح لي صدري اے رب زما کلاو کی سینہ زما ويسر لي امري او آسان کې مال کار د نبوت زما ډیر ګران کار دی والو لوګ دتا مل لسانی کلاو کې غټا د جبي زما یفقو قولی چې دې پوه شي زما په وینا باندې دا ولې وای دا زګه کله چې موسی علیہ الصلات والسلام د فرعون په کور کې وو نو د فرعون ګیره ته لاس واچولو وړوکې ماشومو هغه زمانہ کې د ګیرو خریلو عادت نه و کافر بم ګیره پرې خدا او سه مسلمان خری فرعون وی وای دا غو زما په خیال چې زماغه دشمن راځي زکه زما ګیره ته لاس واچولو خزیو ته پریدا مړه دا هوړو کې ماشوم دی دی پس پوي دته څه پته ده زکه خزه مسلمان وا بی بی اسیا رضی الله تعالی عنها انو ایو ته دا څه کوي د وینا اوس په امتحان کو یو طرف ته موسی علی السلام لمن غلره کې خدا بل طرف ته سکروټ چې زه ګورم چې دې کم شي را دي نو موسی علی السلام چې لاس ور واچولو ناس کروټي ته لاس واچولو او هغه فورن خلی ته واچولو د ماشوم د عادتي چې کم یو شی ول لاس کې ورشي نو فورن خلی ته شي ناس کروټي خلی ته واچولا نو باغی باندې د موسی عليه السلام جبه وسوځیلا او پای کې لغنت پیدا شو خبره وی صحیح نشو کولای دعا کوي والو لغدت من لسانی یفقه قولی کلاګه غډه زما د جبی چې پویشي زما په وینا باندې وجلی وزیر من علی وګرځې مال را معاون زما د الله هارون اخي هارون عليه السلام زما رور مضبوط کی بدبانی زما ملا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي په دنیا کې درې کسان ډیرو خيار تیر شوي دي افرس الناس ثلاثه عقل من خلق په دنیا کې درې کسان تیر شوي دي یو پاره کې موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه د خپل رور هارون علیہ السلام د پاره ډیره بهترینه دعا غوښته و الله وی زما رور دی نو په کار د نبوت کې ما سره شریک دی نو هغه پیغمبر کو هارون علیہ السلام دویم دا د شعیب علیہ السلام لور رسو واقعا راشي سوره شعراء کې او نورو سوراتونو کې چې هغه خپل پلار لا ډیره بهترینه مشوره ورکړې و د موسی علی السلام باره کې شعیب علی السلام ته لوروي چې ته خو عاصم یو مزدور نیسي او نوکر با نیسي نو دا سړی موسی علی السلام دا ډیر بهترین نوکر دی او دا ای وجه دا دا یو خو طاقتور دی د لسو کسانو بوقای ځان لره ایستلې ده او دویم دا چې د امانتدار دی کله چې مونږ بلار راتلو نو دې زمونه مخکې شو مونږ ځان پسې روس را رواني زګا ویسنه چې زمانه درس تاسو په کول باندې ولې او ته وی چې کله لار جدا کیږي نو ماته به یمین شمال صرف وای چې خي طرف لار شه یا ګس طرف نور به زمانه مخ کې ناراضي امانتدار دی ناغه ولا مشوره ورکړه اکه شان یو کل بیا شعیب علیہ السلام ورکړه په نکاح کې بی بی جوړ شو او دریم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې هغه مونږ لا بهترین خلیفہ حضرت عمر رضی الله امیر مقرر کړو دا درې کسان ویلي روخيارو هارون اخست بی ازری واشرکو فی امری او شریک دلرا پکار د نبوت زما کې کای نو سب بیا ک کثیرا ایر پارا چې موږ باقی بیان ګستاړی را ونذکرک کثیرا او یادو تعالی ډیر ډیر انک کنت بنا بصیرا یقینا ته په مونږ باندې لیدونکې قال قد تیدا سولک یا موسی وی وی الله پتا کی سرا درکړې شو تا تا سولکا یعنی مسئولکا ها استا سوال کړې شو موسی علیہ السلام هغه دریاب کم چې د فرعون کور لتلې دي نو هغه هغه شانو کړل دا تابوت روانو د فرعون کور لا دواړه په چکر راوتلیو نو کله چې دا صندوق رالو راوچته کو الوی راي ولې چې رايولو نو چې کولاوي کو نو پکې دا ماشوم پروتو موسی عليه صلوات و سلام نو خځه وتوي وای دا با زمون بچي شي اسیم زمون بچي نشتا او دا زمو استاد سترګو یې خواله دی فرعون وته استاد سترګو یې خواله وای زما دي شي کې هغه ټیک دا نو هغه دا خوري ورپسې روانه وا هغه چې ولیدو چې د فرعون کور ته لاړو یوحنا او یا بلوا نو هغه قتل چې څه بکیږي موسی علیہ الصلوۃ والسلام جړل ا پي غختل اوس پید موسی علی السلام له خزر راوستې شوې د چاپې نه روته خوري وته وی وای ما ته یو خزه معلومه ده یو کور والا معلوم دي که تاسو اگر راولئ یا دا غل ور کوي نو کې دې چې دا غي پي دا ورو دي ایسوب دا خپل مور وته خدا نو چې دای فرعون ورپسې کسان ولېګل الو یغی دوا چې زما دربار ته راشي د موسی علی السلام مرتا چې پولیس والا لاړل ناغه ورته فرعون خو زما دشمن دی او زه دشمن کوړته نه ځم د غیرتی خاندان خزا دشمن کور لنی دا وی زه دشمن کور لنی ځم فرعون له چې واپس خلق رالل چې دا داسې وای ډېر داسې تاو را تاو شوی ښا زماډر نه مني اورګه زب داو کم داو کم خزه ته پارام کې نه مړه هلته ما شمري او ته دبکیولې هم دا ماشوم الته پورته ورولېګا واپس خپل مور ته ولېګا او پیسې مله مقرر کړې یکبلو چې پرورش وکړي دده فرجانا کایلا امکانم واپس کته مور ساته کای تا کر راین وا دې لپاره چې یخ شي سترګې دې ولا تازن او غمجن نشي وقتل د نفس نو تا وجل یو نفس فنجیناک من الغم نوم خلاص کته د غم نه فنجیناک من الغم نو خلاص کی مونږ ته د غم نه او فتناک فتونا او مونږه امتحان کو بتا باندې امتحانونه فلبستانو تا وخت کړو سینینا بیا لمدینا چند کلونا په مدین والو کې ثم جیتا لا قدر یا موسی بیا را لته باندې ځواني موسی علی السلام ثم جئت على قدر يا موسى واستنعتك لنفسي او ما غره کړې تا اهل نفسي د پاره د نفس ما یعنی د توحید مسلې د پاره اذهب انت للارشتا وابوکا ورسا بیا یاتی بموجزو زما بانی ولا تنیا فی ذکری ولا تنیا فی ذکری او سستی ما کوي په بار د توحید زما کې مطلب دا الله رب العالمین وتوي چې زما توحید بکلک بیانوي اذا با الى فرعون انه طغى ها یاره وای وګوره موسی علی السلام ته الله نه وای فقول له قول لینا نرم خبره کوي نه وای سخت خبره مکوای الکه سخت خبره سری چې د توحید بیانو کې دا وای سخت خبره دي نو ته دا مخکې الله وته نه وای ولا تنیا فی ذکری زما په توحید کې بسستی نه کوي او د دې بهترین تعبیر زموږ استاد محترم شیخ القرآن مولانا غلام حبیب سے رحم الله ایبه فرمای وی مسله گرمه اور لهجه نرمه ولا تنیا فی ذکری فقول له قول لینا فدواړو به عمل شي اخلاق نرم اور مسله گرمه قال ربنا دواړو رب زمګا ان نخاف یقینا مغیر دواړو وی یقینا موږ اساس سلامتی دی با چا باندې چا بسم الله رواني ان قدو الینا یقینا وایګړې سره مونږ ته ان العذاب علی من کذب وتولى چې عذاب دې با چا باندې چاوی درو جن اوړي د الله کتاب نه والسلام علی من اتبع الهدى نبی علیہ السلام چې چاته خط لیکلو ناول به بسم الله لیکلا او چې به کافر ته خط لیکلو نو هغه ته به لیکل وای السلام علی من اتبع الهدى او دارنګي د کافر سلام هم داري کله چې په هندو سکه یا کافر باندې سلام اچي نو دا به ته نه وي چې السلام علیکم بلکې هغه ته وي السلام علی من تبع الهدى ان قد هي الينا يقينا ويقل شد ممتا ان العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى وی وتا سو درستا سو موسی علیہ السلام تاسو ورته چا درکړی د فرعون کار داو احسانونه اسبادل دا اوسم د فرعونانو کار دای کله چې ته مسله توحید بیانې نو دې به احسانونه شمیري موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا الله رب العالمین هغه احسانونه ورته شمیري داغي په باره کې سوای قال علم عند ربي في كتاب وې موسی عليه السلام علم داغي زما درب سره دی باغ کتاب کې لا يذل ربي ولا ينسى چې نرو کېږي درب زمانہ او نه پردي او تلرا زما رب هغه داغي په حال باندې خبر دی زموږ استاد محترم به فرمایل وای کله چې ته مسله توحید بیانې اوسم مشرک بدعتي به تا ته وای ښا مونږ درته مشرکان ښکارو بدعتيان ښکارو دا زموږ پلان نکړ چې مړ شي دي داغي بار کې څه وای نایو فرمایل بیا سینه چې توا توا هغه ټول مشرکان هغه ټول غرق دي مشرکان او جانمن نه را توا د سوای علم عند ربي في كتابنا دا غي علم د الله سره د ماته پته شي او نه ماته دې ضرورت شته اوس خبره کوا ته ماته مشرک کار دې که ماته ژوندې او ماته ښکارې شرک پخوانی چې کم تیر شوی دی ما ته پته نشته د الله رب العالمین سره واسطه ده چې په باندې سګي دا غوخه ده الذي ما ده هغه ذات چې ګرځول دا تاسو لپاره زمګه فرش وسلک لكم بیا سبلا او چلولې دي تاسو له پای کې لارې وانزل من السماء ماء دنیا کې یو لوی ظالم تیر شوی دی دا غنم حجاج ابن یوسف هغه حجاج ابن یوسف چې هغه به هر ورځ یو پاو سترګې تللې د انسانانو او هغه ظالم کله چې هغه مړې دو نو تقریبا یو لاک تابعین داغه په جیل کې پراته وو ډیر ظالم سړی وو سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنہ کله چې گرفتار کو انو حجاج حکم کوی مخی قبله ته کوي قبله طرف ته مخ واړول کله چې هغه وجلو سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنہ ورته د قران آیت ویل د سوره بقره اينما تکونو اينما کنتم فولوا وجوهکم شطرات چرته چې تاسو واړوي مخونه په طرف د خانه کعبه باندې قبله طرف مخ واړوا نو حجاج وی وای مخه مشرق طرف ته کوي نو مخه ولا پښاوانی واړو مشرق طرف ته نو سعید بن جبیر رضی الله عنه آیت ویلو ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فسموا وجه الله مشرق او مغرب خدا الله دی چرته چې مخ واړو ته الله ذات حجاج وی وای زمکی طرف ته واړه مخې لاندې کې پړ مخې پرو او ورځوي چې کله پړ مخې ورځولو سید ابن جبیر رضی الله عنه دایته ویلو منا خلقناکم فیها نعیدکم ومنا نخرجکم تارت نخرا د دې زمکه نه پیدا کړی ای دې کې واپس یو د دې نوم دوباره پیدا کوم حجاج وی پړکول خو نه شم الوی زره مړ کړي نو یې پړ نه کوي مړ کړي پړکول نه شم نو وی وجلو او بیا دا حضرت سعید ابن جبیر رضی الله عنه وینه ډیره زیاته تللی و حکیمان راجم کړل چې دا سوا جدا هغه وخت وی دا زکا حکیمانو کله چې دی وفات کېدو نو د په بدن کې د ذره امر یې روم ستانه نه درا دا زکه دنه دومره وینه تللی دا دا یې وته ویلو منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنا نخرجكم تارة اخرى د دې زمکه نه مونږ پیدا کړی یا او په دې کې به واپس کو او د دینه بمرا پورته کو بل زله ولقد رینا او آیاتنا کلها تاکي سره مونږ خودلې ودتا معجزې زمونږه کلها ټولي ضروری فکذب و ابا فکذبا درو جنتیای کړي وا او ابا او انکار کړي وو قال اجدنا لتخرجنا دوي ایا ته راغلې مونږ ته دیلا لتخرجنا دی لپاره چې ته وبا سیمګه دینا دیل راغلې چې ته مونږه د دې خپل ځمکې نه وباسي نانو مونږه ولا انت مکان سواد او نت مکان سواد زی برابر یره وای ته مونږه د دې زمکه نه وستل غواړي نو بس مونږ سره دا سوکا چې ته مونږ سره وعده کیدا چې ته هم دای خلاف نه کې او مونږ هم دای خلاف نه کوو یو ورځ کې دا مناظره وکړو او چې ټیک دا اسانه خبره ده قال موعدکم یوم الزینا وی ورته موسی علیہ السلام وعده تاسو ورځ د خایستا د اختر ورځ ده وای یو شرن ناس زوا چې راجم شي خلک وخت چاس کې د اختر پر ورځ باندې مناظره کوي خلق خوشحالی مناوی او موسی علیہ السلام سره د الله د دین غم دی دیو جنوی هر کې عاشق شو دا اگر چې دا زنین عالم است نازو کې در دل بار می آیت باید کشیدا دا ډیر بوجونه وړي چې کله عاشق درب پکې راشي و استاسو د مناظره ورځ د اختر ورځ ده د اختر په ورځ به مناظره کوو د علامه ابن قیم رحمه الله المتوفى 816 د نامي صدې عالم دی هغه شاګردو مجدودین فیروز آبادی هغه ډیر کتابونه لیکلیو خو دوه مشهور دي یو القاموس په لغاتو کې او دویم بصائر ذوی تمیز فیروز آبادی یو عالمو ایران لتلو نو د ایران بادشاہ اعلان وکړو آرډر جاری کړو چې بغیر د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها د بچونا چا چې په خطبه کې د بل صحابي نوم اغستو هغه له وجه سزا ورکړو اوی خان چې کله لاړو نو هغه منبر ته وختو اول شروع په خطبه کې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا د عمر رضی الله او عثمان غنی رسول علی رضی الله او د نور صحابه هغه چې لا د منبر نه راکوشل نو فورن گرفتار چې گرفتار کو اعلانونه وشول چې ټول خلک راجم شي چا چې د بادشاہ د اړر خلاف کړي هغه له سزا ملاويږي په فلاني تاریخ فلاني ځای کې خلک راجم شول او تقریبا وو ورځي شاهي سپي هغه وګی کړل روټه ولا نه ورکولا دا سه کلاو میدان دی او داغی نگیر چاپیرا دیوال تو دی نو داغی د پاسه بادشاہ داغه وزیران ټول خلک راجمع شو دنیا خلق راجم شوی دی او ګوري چې د دې عالم سره بسکی دی راوسته شو په یو میدان کې اتړلو او خلق ګوري ورته دا منظر ګوري نو هغه سپی چې هغه ورځي وګی کړیو شاهي سپیو نه خو به خوراک هم ډیر کولو او سم خوراک به کولو وخی به به باندې خوړې نو په کوم پړو باندې چې مجدودین په رضابادي تړلېو هغه سپی چې را منډې کړل ناغي رالل او هغه پړي چې په کوم باندې هغه تړلېو هغه پرانیسه هغه پرانی سل هغه خلاو کړل بادشاہ ریان دی وزیران او ټول خلک حیران دي چې دا کم منظر دی او دا سړي بادشاہ رالو مجدودین پر زبادی ته وای چې دا څه کیسه ده هغه وته جیبه خبره ده زه به د پیغمبر په صحابه باندې غیرت کوم الله په ما باندې غیرت نه کوي بادشاہ رالو او د مجدودین فیروز آبادی نه معافي غوښتا او دولیش دویش کلی ولا په انعام کې ورکړل چا چې د الله په دین غیرت کړی دی الله رب العالمین هغه سرخرو عزتمن کړی دی موسی علیہ السلام سره غم دی د الله د توحید وی د اختر پر ورځ مناظره کوو فتولى فرعون برقا فجمع كيده ثم اتى نو واړو فرعون جمع کو خپل تدبیر او بیا راغی قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا وې دایته موسی علی السلام وهلاک شي ما جوړوي په الله باندې دروغ فیسقی تکم می عذاب تاسو باو نشی په عذاب سره وقد خابا من افترا او تاکی سره نا امید دی آغا سوک افترا چی ثم تو صفا بیا راشی سپونا سپونا وقد افلا اليوم من استعلت تاکی سر کامیاب دنن رجا سوک چی غالب شد قالو یا موسیٰ امان تلقیا دیوی موسیٰ علیہ السلام یا بوتو غرزوان یا بشود آغا چانا اول چا غرزوال کئی قال بل القو ورته وی بلکې وګورئ تاسو فیضا ایبالو مایسیوم ناسا پاد دی رسې او د یمساګانی یخیل الی په خیال کې رات دې د تا من سیر هم د جادو دینا او مخکې ما ویلو چې د جادو اثر شته فانا تساج یقینا دا منډي وای او جزا فی نفسی خفت موسی قال آمنتم له قبل ان آذن لكم دو توی تاسو ایمان اور په دبانی مکه زما د اجازه نه تاسو ته انه لکبیرکم یقینا دا تاسو هغه مشر دی علم الذي علمكم السحر هغه چې خدای تاسو جادو فلو قد ان ايديكم ارجلكم من خلافت کم یو زمونږ نه سخت په عذاب کې مطلب دا تاسو ته پته ولګي چې عذاب څوک سخت ور کوي وابقا د چا عذاب همیشه دی قالو لنو سرک علا ما جانا دیوتوی ایچر مونگا نو رکو تعالی رب آغا سچ راغی مونگ ددوازی دلائلونا والذي فطرنا هغه ذات چې موږ پیدا کړیو فق زمان تقاز نو ته فیصله او کا سچ فیصله کوونکی یقینا د فیصله کې د ژوند دنیا یقینا موږ ایمان راوړې برم زمګه چې بخنه وږي موږ د ګناونو زمګه وما اکراتنا علی من السری اج تا موږ مجبور کړی باغې باندې د جادونا الله غره دی همیشه دی انهم یات ربهم مجرما یقینا شان داري سوک چې راشي رب لره مجرم نه یقینا دل جانم دی نبم رپای کې نه جو نه خوشاله او مې یادي مؤمنان سوک چې راشي الله لره مؤمن دا عمل کړی نیک فاولائک لهم درجات الاولى نو دغه کسان دایله دي درجه اوچه دي فاولائک لهم درجات الاولى دایله دی درجه اوچته الله اوچته درجه باور کم جنت دا مزګری چې روانه ویلانې د مونږ دا غي نو لري همیشه وي پدې کې او دا بند دا چې ځان پاکو د بوزلینا بوزبل ابتلا د واقع د موسی علی السلام فرعون خو الله هلاکو فرعون به هلاک شي لیکن د په مرګرو کې با سامیره پیدا شي هغه بیا گمراهی شروع کی ولقد وحینا الی موسی فاتبعهم فرعون بجنوده نور پسې شو فرعون بل اخترون دا فغشیاهم من الیمین او پټ کندی د دریابنا ما غشیاهم سلوی پټولو واذل فرعون قومه وما لا گمراه فرعون فالقوم لرا لار وطن واخدلی یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام پتا کی سرم خلاص کړي تاسو دشمن تاسو نه او آدم کړي تا سره خو د کوی تور خینا او را لګلې مو پتا سبانه تر جبینو مړدان کلو من طیبات ما رزقناکم خورای د پاک ملاینا چې مو درکړی تا تاسو سرکشي مکوای پدې کې نو ثابت شي پتا سبانه زما غوسه ومن يعلل عليه غضبي او چا باندې چې ثابت شي زما غصه فقد اوانو تاکي سره دې گمراه شو تباشو واني لغفار لمن تاب وامن يقينا زبخون کې ما چالا چې توبه وستا ایمان او عمل وکړي بیا پیدا شو وما جلکان قومک یا موسی او سشي تلوار کې ده تلوار در کو تعالی قوم ستانه موسی عليه السلام قال هم اولای علی سری وی موسی علیہ السلام هم اولای علی سری دادی بنی اسرائیل ما بصیر روان واجلتو الیک ربی لترضا او ما تلوار کو تعالی رب زما دی لپاره چې ته خوشاله شي قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك ورته وی یقینا موږ امتحان کې چولې ستا قوم رسوستانا وازلهم سامری او ګمرا کړې دی لره سامری فرجا موسی الی قومی غضبان اسفا واپس موسی علیہ السلام پر قوم ته غصه کوونکی په خپل قوم باندې د ډکو د غم نه قال یا قوم علم یعدکم ربکم وعدا حسنا وی موسی علیہ السلام و زما قومه اے نو وعده کړي رب تاسو ته سره وعده خستا اے وګ چو بتا زبان لوز ام اردتم ایا الا علیکم غضب من ربکم یا اراده وک تاسو چې ثابت شي په تاسو باندې غصه طرف درستا سنا فاخلفتم موعدی تاسو خلاف کو زما د وادي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا دوی موږ خلاف نه کړی د وعده ستا په خپل اختیار لیکن موږ او چتګړي زیورات د خایز د قوم نه فرعون نه فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسيا دوی دا تاسو اله دی او اله د موسی عليه السلام نو فنسيا دو معنی دی یا قول د الله پاک دی الله وی فنسيا نو هیر کو سامری خپل اله لرا سامری نه الله هیر یا قول د سامری دی او خلکو ته وای فنسیا هیر کو موسی علی السلام خپل الہ دا غی الہ دلته دی او دی ور پسې کوئی تور کی ګرځي الله بد گئی افلا يرون الله يرجو اليهم قولا ايا دي نګوري یقینا نشی را ګرځول دی دوینا او نو واقدار دی دی له zarar او نه فائدې ولقد قال لو مارون من قبل پتا کی سرا وینا کړو دی تارون علیہ السلام مخکې د دینا و زما قوما تاسو باندې امتحان وکړ شو په دې سره او یقینا رب تاسو دی رحمان ذات مهربان ذات او دا اصل کې دغه دوام کوي چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام هارون علیہ السلام پرېخه وو نو هارون علیہ الصلات والسلام اولی مسله نه بیان الله وی بیان کړي وا او رب تاسو دې مې ربان زاد زما تابعداریو کوي او او تابعداریو کوي کار زما قالو لن نبر علی اکیفینا دوی همیشه وی مونږه پدی باندې من جوران حتا یرجع الینا موسی تر دې چې واپس شي موږ ته موسی علی السلام چې منه کو تعالی را کله چې تاول دی چې گمراه شول الله تتبعانی تاول زما تابعداري ونکړه افا سید امریه تانا فرمانیو که زما د کار قال یا ابن امه دوی و زما د مرزیا لا تاخذ بلیتی ولا براسی لا تاخذ بلیتی د مور بیا دا نه چې پلان نه نو بلکې معنا دا چې مور ګران نه نو ځکه وته مور یاد کړه یسنو مالا دا خود بلی یتی من سا منی سا زما گیراو نو زما سر یو وقت داسیو چې موسی علی السلام سلويخ کاله جدائی تیر کړه او باغ کې عمر سا رو یادو دا الله دربار کې سوال کوي هارون خصو بی ادری الله زما هارون زما سره په نبوت کې شریک ده دعاګانې ورته کوي او زمره زیات امینه ور سره کوي کله چې په مسله کې نرمي کړې ده سستیای کړی دا خو موسی علی السلام ته پته نشته نو موسی علی السلام د ګیر نه راوړي او د سر نه راوړي چې تاوله مسله نه بیان کړي وته منی څه زما سر او زما ګیرا انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل یقینا زویا ریدما چې تبا وې جدای دی راوستا بمند بنی اسرائیلو کې ولم ترقو قولی انتظار دونکو زما د وینا څه مطلب ما وته مسله بیان کړه نو دویمه خبره سوا د دې سره jihad کول jihad بغیر د امیر نه کیږي نه ته زما امیر وې ته وینا ځکه ما ور سره جنگ نه کړی مسله مې ورته بیان کړې ده د موسی علیه صلوات و سلام د واقع مختلف امتحانات او مختلف پهلو دي دا دریم امتحان چې په کور کې سامره پیدا شو په خپل مرګرو کې او هغه دښمنی شروع کړه او د شرک اړې کولا وکړه نو موسی علیہ السلام چې واپس شو نو هارون علیہ السلام اول تپوز د خپل رور نو نو دا هغه چې ول صفای وکړه دا غي نه بعد بیا د سامری طرف توجه وکړه هغه ان شاء الله بیا وایو تفریح